فإن لم من نفر دی او ذسب فإن لم يستطيع نو کتاغه طاقت نکیږي نو فبلسانی په جبه ردو کا فإن لم يستطيع نو کو طاقت نکیږي په جبه د ویلو خلق باز مجبور نشو ویل په جبه نو په لکه اوس په غو ساته څوک د وټونو تمګیر دی څوک د پیسو تمګیر دی څوک اچھا الله توفیق نه ملاوي بعض خلکو چې دې ته مو نه هغه موږ ته رسمینت کوي وذالک اضعف الايمان او دا دې او نو خلک پسې ګرځي او هو ذالک اضعف الايمان او دا دې کمزور دي ایمان چې پلک مسبغ نه ساته من افترا یومن من رمضان غیر رخصتن چا چې ما تکلا روزا یو ورځ د رمضان بغیر د عذرنا ولا مرض او نه بغیر د بیمارینا من غزام علی الناس یرید اداء عبد الله عنه هغه چا چې واغس مول د خلکو د پاره د دې اراده وا چې دا بزدل ادا کوما نو ادا کوي الله دا غنا اغا اے ما دتنه پیسې واسه سبا در کوم زر روپے او زما اراده را کمال ما خام ته ملاو شو نو ما خام به مور کوم الله دنه سبا نه مخ هغه پیسې توفیق ور کوي ومن اخذ یرید اتلاف او هغه چا چې واغز د چانه مال او اراده وا د هلاک کولو دا چې مړ ومي وا بیا دې ګرځي او زې پسې اطلفه الله علیه هلاک بکی د عمل الله پاغه باندې توفیق نه ملاویږي د اور کولو ګورو دا کنه من فترا سایمن چاچ روزه ما تکړه په یو روزه دار باندې من خزا چا چې واغسته د زمکه نه یو شی بغیر د حق داغه حق نو او منډل شي د پرز د قیامت کې الا سبع ارزین تر او یا زمکو پورې او زمکو پورې یو لزمکه د چا واغسته دا ستا حق نو نو د او زمکو حق تا د بلوا انا توانی فقط تو الله چا چې زما تابعداري وکړه الله تابعداري وکړه چا چې زما خلاف وکړه د خلاف وکړه الله